ادغام او ادغام دواړه ویل شي اصطلاح د کوفیانو دا د چې غي وي ادغام او بصریان وي ادغام او دا لغت د امام سیبویم دی ونحوها وفي المحل وجهان حق ونحوها كذاك في هنمرش وفي محق نو دلته ذکر کړو دا نون چې کوم ده مدغم کیږي په واو کې اختلافا نون د والقلم او نون د یاسین یاسین والقران او نون والقلم دا درته مخ کې تیرو کنه چې زمون په نسبت کې اظهار ده ادغام هم پکې شته اختلاف د د قاریانو په ادغام او اظهار کې پدې کې نو د حفظ د پاره په طریق د شاطبی کې غوډه اظهار ده هغه غبل څه نشته هر چې طریق د طیبه النشر ده نو باقي کې ادغام هم شته او اظهار باغ طرقو کې ادغام هم شته اظهار هم شته د شاطبي په کتاب کې و روایات دي و قراءات دي او سوار لس روایات دي څه شي دي و قراءات به کرا جمع کړي او سو سوار لس روایات دی ابن الجزری په خپل کتاب کې لس قراءات ذکر کړي او شل روایات دي امام شاطبی د حفظ یو طریقه ذکر کړي او ابن الجزري د حفظ لپاره 54 طریقې ذکر کړي سوره صرف زمونږ د روایت حفظ څو طریقې ذکر کړي 54 هغه کې صرف موږ یو طریقه په قاعده کې لیکلې طریق المصباح نو په طریق المصباح کې په نون والقلمي او یاسین والقران کې اظهار ده خو نور طرق دا سشته چې پای کې سمشته ادغام هم شته ښا ستا په روایت حفظ کې یادوم یاره پوه شي که پوه نه شي نو دی وایي وایي والنون او نون من یاسین فعلا مدغم نون د یاسین فعلا پوه شه مدغم مدغم کړی شوی دی ها فی الواو په واو کې کوم واو کې یاسین والقران بالخلف کو اختلاف کې پک څوک پکې ادغام کوي څوک پکې اظهار کوي زموږ روایت د شاطبی تو روایت د حفص بن طریق شاطبی څه شه ده اظهار او من طریق مصباح هم اظهار ده شعبه کوي کسائی کوي یعقوب کوي خلف ته پکې اختیار دی بیا دا د شاطبی او د درې خبره کو خجی پنون والقلم کې دې کې مدغام ده کم چې په یاسین کې صرف د ورش د پاره پدی کې دوه وجې دي او نور ټول قاریان پدی کې اظهار کړه بهر حال که قاریان پیژنې کنه پیژنې خدا خو پیژنې کنه چې پدی کې ادغام مشتا په دې کې ادغام دی د قاریانو د پاره څنګه وایي فاسیم میم فاسیم کې نون دی نون په میم کې مدغم شوی ها خو بازه په کیسه کړه د اظهار هم کړی کنه لکه چا ابو جعفر سے او حمزه سے په کې اظهار کوي فی السورتین په دواړو سوراتونو کې سورۃ شعراء او سورۃ قصص سورۃ شعراء کې تاسو میم راځي سورۃ قصص کې تاسو میم فاستفد تعلیمی نو فائدہ حاصله کزما د تعلیم نازج درته سوال اکم احکامات چې درته کوم وي دا زده کا څوک په معنا پوه شول څه ګران پکې شته خدای درلوي په یاسین او القرآن او نون او القلم او تاسیم میم کې ادغام هم شته دې کې څه ګران دي څه ګران شته اوس یو خبره کوي او دا د علم الصرف سره تعلق ساتي څه سره علم الصرف دا یو علم دی ان شاء الله تاسو به وایي هر څه به وایي خو چې قاریان یې نو علم الصرف او نحو به مزه درکړي چې حفظ مونږ کړو نو علم الصرف او نحو به وایي خدا سي به وایي لکه قران چې څنګه وایي چې سره به وایي نور نو قران را کوزې دی ورنه شي بعضې سړی صرف نحو او صرف وای خو اوایی حقیقت کې عبارت نشي ویلې نو بعضې سړی د قران تجوید کی خو قواعد یاد کینو حقیقت کې عبارت نشي ویلې پخوا چې څومره قاریانو کناغي نحویان او صرفیان نو امام سیبوی چې د نحو موجد دی امام خلیل چې د نحو موجد دی د دینه مخکې د څوک پیش کې کنه دا خو چې څوک کتاب لیکي نو د امام سیبوی نوم په کې خامخای امام سیبوی د قرات سمره کار کړي امام خلیل د قرات سمره کار کړي نو په خوا چې سمره نحیان او صرفیان یعنی علما او غي قرام صحیح شو او نن دی الله رحم وکړي نن کار ګډ وډ دی قاری له چې تجوید صحیح وي په نه پويږي دا غنه نه دی ویلي نبي عالم له چې نحو ویغه تجوید نه کړي اجه کله صرف کې شروع شي غنه وای په قیله کې اشمام د کاری نه وي تاسو کې نو لته سره ناشته دلته اسه تنخاله چې زه د کاری نه تاسو کوم تاسو سره غلې سلام اے پنځوس او شپېته قوانین په یادو یادول شي او چلول شي یو قیل کې اشمام نشي کولای ځکه چې د الله د کتاب ټکی دی یو ټکی د الله د کتاب دی نشي ویلی یعنی که وی وی کاری سره لږ پنځه منټه کې نه ته ټیک کړی به ټیک کوي نه قاریانو نه وی بیا تاسو کوي دا بل څنګه نه وی نو د صرف خبره کوي وليس بعد النون راء ولا لام دې ځکه د دا خبره ذکر کوي چې لام او را د نون نه پس په یو کلمه کې نه دی راغلی او که رام چې نو ادغام به نه کې پوه نه شوي پوه نون ساکن نه پس لام او را په یو کلمه کې نه دی راغلی او کرام چې نو ادغام به نه کې چې مشابه نشي د مضاعف سره اے مضاعف څه ته ویل کېږي مضاعف دې ته ویل کېږي چې دوه حروف پکې یو شان راشي ها مضاعف دی حاجی لکه څنګه چې نون ساکن نه پس واو او یا په یو کلمه کې راشي تاسو پکې اظهار مطلق نه کولو ادغام پکې نو صحیح کنه نو دا سه دلته به ادغام بیا نه کې لکه مخ کې 116 نمبر شعر کې تیر شول دارنګي کچرتنون ساکن رالو او رست تمیم ده په یو کلمه کې نو بیا بم اظهاری بیا بم سي لکه انمار د مثال ذکر کړي صحیح شو او ينمو او دارنګ زن ما ټول کې میم راغله کنه خو نه کېږي دلته دا ټول کلمات د لغت په قران کې نشته قران کې نون ساکن نه بعد میم په یو کلمه کې سر راغلی نه دی صحیح شو بیا د ورپسې دا خبره کوي وای ان محا او هن مرشون او ون ون محقا یعنی ان محقا په دې کې د عربو په نيز اظهار هم شته او ادغام هم شته په خبر باندې پوه شوي کنه بس دا خبره ده کوي دا تاسو د قرات سره تعلق نه ساتي چې کوم کې د ذکر کړي نو معنا یې زده کوي وليس بعد النون راء ولا لام او نشته د پس د نون نا را او لام د کلمت په یو کلمه کې پوښوي کنه په یو کلمه کې چرته نه راغلی او کرام شي نو ولا يجوز للادغام نه د جائز ادغام ادغام کوفیان وای او ادغام بصریان وای دارنګه که د نون ساکن نه پس میم په یو کلمه کې راشي هلته به ادغام نه کې اے نون ساکن ادغام خو په میم کې کېدو او چې کلمه یې وای بیا نه کېږي کېږي بیا ولا يجوز الادغام لو وقع د اول دا و چې د نون ساکن نه پس لام او را چرته نه دی راغلی په یو کلمه کې په کلمتين او که رام شي نو ولا يجوز الادغام لو وقع ولو وقع که واقیم شي نو ادغام پکې نشته څنګه لکه د نون ساکن نه بس واو او یا راغلی باغې کې ادغام نشته په یو کلمه کې دنیا سوینوان هلته ادغام نشته دلته نشته وشوي اے تاسو ویلو چې یرملون د پاره شرط دا چې کلمې به جدا جدا وي خو یرملون کې بعضې کلمې قران کې نشته دا غ ذکر کې بس او بعضې قران کې وینو غي لمون نوم د اظهار مطلق کې خو دا اظهار مطلق دی دا چې کوم یاري خو قران کې نشته بس صحیح شو یو خبره شو چې د نون ادغام به په لام او را کې نه کېږي چې یو کلمه کې دویم دا وای په میم کې به نه کېږي یو کلمه کې کذا بانمار وينمو زنما درې مثالونه د میم ذکر کړي انمار انمار دا څه ته ویل کېږي جمع د نمیر ده خوږو اوبو ته ویل کیږي او اوس دا یو قبیله ده خدای قبیله نوم ده انمار او ورپسې ده ینمو ینمو په معنا د سر راځي کبورا یو شی چې غټیږي نمو پکې راځي زیاتیږي او ینمو بوټه غټیږي کنه ینمو غټواله پکې راځي او زنما زنما هغه اوخه ته ویل کیږي چې د غوګونو د اثرونه ته کټ کړي نو دا درې الفاظ دی په دې کې اوس داسې نشو ویل چې یمو زما امر او دې کلمې یو دي په یوه کنه پويږي ونحوها دا دې غونډه کې نور کلمات هم راشي نو په دې کې به ادغام نه کې بیا وی وفن محل وجهان حق او په ان محا کې دو وجه دا حق وجه دي یعنی ادغام هم بکشتا اظهار مې ادغام بسنګ کې ام محا او اظهار بسنګ کې ان محا دا لغت کې قران کې نشتا اے ام اصل کې څنګه دی امننا او ادغام شوی مننی عننی ګوره ادغام د نون په نون کې شوی امننا وای امننا مننی نو ادغام د نون په نون کې وشو او یو مین نیکی او عن نیکی نون د من او د عن مدغم کیږي په نون وقایه کې دارنګ و احزن نکی نون النسوه ده په مضارع کې نون په نون کې وجوبن مدغم شیخ بس دغه شان دی ولا يحزن ويرضين بما ته څوک په دی باندې پوه شو انعمت صحیح شو د دې وجه نه چې با په کې راشي نو بیا تاسو ادغام نه کوي دا غنه کوي غنه څنګه وای وما هم بمؤمنین قاری څنګه سره څنګه لګي صحیح شو حالکه چې سموي بدی پوښوي نو چې بدی پوښوي خو د شعر معنا مې وکړه زیر معنا مې ځکه ګور ورته اوس ان تسكن الميم کچری ساکن میم وجوبا ادغمت نو واجب دي چې د به مدغم کیږي فی مثلها خپل مثل کې بل میم چې ورپسې رالو میم ساکن د ورپسې بل میم د غشان رالو نو بده کې به ادغام وشي مثال به څنګه پوره خبره ده د میم باره کې څو احکامات دي د میم دا د قاعده کې تفصیلا را روان دي عدل ته لګه د ګوړې ته دوه درې چکه ووال دا د قاعده د پاره تاسو څه کیږي یو سرور اور ډی کیږي لکه تاسو د چا ګټ پخ کړی کنه او دا غیر مخ کې درلس الله دې توفیق درکړي چې پوخ کوي چرته مونږ به وخورو او کوړو کې وګټي وی وی چې دا به خرڅ کم بیا به چرګې به والم بیا به چرګې خرڅ کم نه بیا به چې ته بیزې والم بیزې خرڅ کم نه بیا به داسې په مخ کې روان وګا نه نو اخر کې دا چې په ادب او کم بیا مې بچی شي بیا مې کوري او بیا ورنه بچی پیسې غواړي کله زه بولم نه تر کوم پیسې هغه ټول تکته وغورځي ناکس ولې چې موږ دې زه ګنده کو او ولې ستاسو ګنده چې زما د ټول عمر سرمایه ته وایي ته موږ بنگلې منګلې هر ځکه ته ورته دي الګ ډېر آسان شیرونه دي آسان شیر چیز کله کله 50 شیرونه مغره هوا دا یاد ساتي وليحذر التعليم من الاخفاء ورای د کومې زمانې نه دا غلطیانې شروع دي ها په څه کې په واو او فا کې اوس هم شته دی څه وایي وليحذر التالي ودیریږي لوستونکی د قرآن من الاخفاء د اخفا نه کله لها د دې میم لدى الواو وعند الفاء د واو او د فا سره علامه جزري څه وایي اے علامه جزری صاحب څه ویلي واحذر لدا واوین وفا ان تختفي او یریګه چې چرته په واو وفا کې اخفاونه کې نو دم درته دلته وي ادا به درته رام شي ان شاء الله اے اکثر خلک په واو وفا کې ځکه هم د شوندو نه ادا کیږي میم هم د شوندو نه ادا کیږي نو څنګه وایي غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا غلط او دای خو ډېر مزیدار وي ډېری والا دای څنګه وي هغه چې کوم تله غیر المغضوب علیهم مالا علیهم ما دا واو درې دی ښا علیهم ما ده ده ده خاندي ها څنګه خاندي کوه وراوله دا یې سړی چې خاندي ده ګجاړي یو پکې دا دی هلکه د دې شعرونو معنا اسانه وه که اسانه نه وه ها اسانه ده کنه اک بیا مون شکی نو الاحرف المفخمه هغه حروف چې هغه ډکه دا کیږي نیمه پورې سبق کوم هغه حروف چې ډکه دا کیږي او دا خو په ما ځکه لازم دي چې وانځه چې نن تاسو په دې کې څه کړی دي ماسپښين ډير ښکلي جوابونه کړي هغه خبره نن دې کې پرته ده مراتب د تفخيم دلته دي پوه شوې کنه ما تاسو ته ویل ان شاء الله یو یو قاعده د تجوید با د سلو پیرونه زیات وضاحت کیږي سو پیرونه په دې کال کې چې بیا مې زړه نه یادای نو بیا خو زمونږ ګناه نشته نو ګناه خو د طالب ده په دې کې در دا د ذکر شو په قاعده کې در ذکر شو په جزایي کې بدر تراشي په تحفۃ الاطفال کې براشي سلسبیل شافعي کې براشي منظومه سقاوي کې براشي خاقانی کې براشي لاندې ونه ګوره ګوره لیکلي دي خص ضغط انقض هلکه حروف استعلا سوره دي وتلک سبعه بلا خفاء وېدا ودی بغیر د پټوالی نه سودی وتلک سبعه او دا ودی بلا خفاء بغیر د پټوالی نه استعلا باندې ما ته وګورئ دی وای وای چې کسره پر راشي نو باریک وای ډک به نه وي دا د قول دی معنا مو پیجند کوم نه پیجند هغه په مقصد پوه شوي دی وای چې کسره پر راشي سبه وي باریک به وي اول خدا خبر از ده کوي چې د حروف استعلاء او د ډکوالي باره کې دوه مذهبونه دي د قاریانو یو مذهب دا دی چې د غټوالي درې مرتبه دي څو مرتبه دي مراتب د تفخیم سودی درې دا مذهب د ابن الطحان الاندلسی دی او په التمهید کې ابن الجزری دا مذهب ذکر کړي یو دای سوې چې پس کې ده امام ابن الجزري په تمهید کې وایي مراتب د تفهیم پنځه دي سوري کوم دي تاسو چې وختي په یاد یاد کړی واغلی پوه نه شئ نو دا موږ چې په قاعده کې کم قول ذکر کړي دې کې سم اندماج د دوو قولونو دی د ابن طحان نه مدار اغستی دي چې هغه وایي دا ساکن چې کبد دا د ما قبل تابع دی ابن جزري وایي چې ساکن شو دا څلورمه مرتبه شو مخکې مګوره چی مخکې ته فتحه ده که کسره ده که ضمه ده څوک پې پوه شو خیر اوس دی وی اخیری مرتبه کې چې کم ده دا به باریکی وی دی بیا څه وای وی ومدعيه ناطق بالخلط دا ده کنه للكسر و... للكسر بالفتحه وهو مخطي دی وای سوق چې داوه د تفخیم کوي په کسره کې غټ حرف باندې کسره دی نه مانی دی وای غټ حرف باندې چې کسره لګاو باریکی په فتحه کې چې کوم د خله کولاویږي کنه فتحه نه مراد څه شي دي فتحه کې خله کولاویږي نو غټ حرف چې دا کې هم بخله کولاوي او په بند خله حرف دکیږي تاسو کا او کا دکا قا صحیح شو نو ایتا خو کسری سره فتحه یو ځای کا ته په کسره د واست خله کولاوي دا د سره فتحه یو ځای کا چې خله دې کولاو کا نو خله دې ډکه شو او دا خطا ده چا دا ویلي چې د مقصد دا ده چې ډېره مبالغه پکې مکوا ها خو صحیح خبره ده دا چې د د عبارت نه سرګن معلومیږي چې دا نه مانی دا نو موږ مخکې د بعض قولونو رد کړو دا مم رد کو مخکې د سویلیو ها د ویلیو چې دا چې کم دی د لحن جلی نه ډیره خطرناکه خبره ده ویلی مو کنه مونږ دا خبره صحیح نه ده دلته دا خبره کړه صحیح نه الشیخ متولی صاحب شیخ متولی محمد ابن احمد المتولی چې دا 1313 هجری کې وفات شوی دا د امام شاطبی سره مشابهت لري دی ځکه متولی سے بم څه شي وډوندو امام شاطبی مړون تیر شوی ها دا دې کې دام وای اړاندو کارونه کړی دي ها اگر چې اوسې سترګو والا نه کوي نو دا خپل غلطي ده شیخ متولی د شیخ ضباع د استادانو استاد دی دی وای وای ثم المفخمات عنهم آتیا على مراتب ثلاث وهي دا شعرونه ما دلته لیکلي په څوکیلي کې بیا دې ولیکي خو زموږ مقصد په دې قیري شعرونو کې متولي صاحب څه وایي فهیه و ان تکن بادنا منزله فخیمه قد عمن المستفله اګر چې کسره په غټو حروف راله ټیک ته مرتبه د ټولو نه کمه شوه خو بیا هم غوره د باریکو حروفو نه ډک دي نو داسې به نشي ویلی فلا یقال انها رقیقه کضدها تلک هي الحقیقه دا حقیقي خبره ده نو دا خبره دلته کې مزه نه کوي چې د ویل دي چې ومدعي ناتقم بالقلت للكثر بالفتح وهو مقضي الله دې په سو کې رحمتونه وروړي چې دومره کوشش کړي خپل پوه نه شو